زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ځانګړې شوي روحاني رس ده لکه څنګه چې د انسان بدن ته مرضونه او بیماریانې رسیږي همدارنګه د انسان روح ته مرضونه رسیږي انشاءالله په دې خپرونه کې به په مرض باندې وغږیږو په بلې خپرونه کې د مرض عاملونه او د مرض علاج چې څه په څه باندې د دې مرضونو موږ علاج وکړو خو په دې باندې یعنې په دې خبرو د پوهېدلو دپاره ضرورت دی یو تمهید ته چې دوه خبرو باندې موږ پوه شو انشاءالله بیا په اصله مسئله باندې غږیږو انسان د دوه سیزونو د مجموعې نوم دی یو د انسان روح دی او دویم د انسان بدن او جسم دی نو روح او بدن چې کله یو ځای شي نو د انسان وجود منځته راځي هغه ته موږ انسان ویلی شو یوازې بدن ته هم انسان نشي ویلی ځکه هغه ته لاش ویل کیږي همداشان یوازې روح ته هم انسان نشو ویلی نو چې کله سره یو ځای شي موږ هغه ته انسان ویلی شو نو قدرمنو اورېدونکو لکه څنګه چې د انسان بدن ته بیماریانې مریضي تکلیفونه راځي کله به زکام وي او کله به هغه ټوخیږي او کله به په هغه باندې تبه راځي او کله به نزله وي همدارنګې دغسې مریضي د انسان روح ته هم رسیږي هغه ته جسمانی امراض ویل کیږي او کومه مریضي او تکلیفونه چې ستا روح ته رسیږي دې ته روحاني مرضونه او روحاني بیماریانې ویل کیږي روحاني مرضونه لکه شرک کفر ریا تکبر حسد بغز بېصبري ناشکري دا ټول روحاني مرضونه دي د انسان جسم او د انسان بدن ته چې کله مرضونه ورسیږي په هغه باندې د انسان جسم او بدن کمزوری کیږي او د روحاني مرض چې کله یو انسان ته ورسیږي نو د انسان روح کمزوری کیږي د انسان روح ضعیفه کیږي او دواړه بیماریانې هغه مریضي که د ستا جسم ته رسیږي او هغه مریضي که د ستا روح ته رسیږي دا دواړه انسان ته نقصان رسوي یو د انسان روح ته او بل د انسان جسم ته او دا خبره معلومه ده هغه تکلیف او هغه نقصان چې د روحاني بیماریو نه انسان ته رسیږي دا ډیر لوی او غټ دی د هغه مرضونو نه چې د انسان جسم ته رسیږي یعنی د جسمی امراضو نقصانات ډیر کم دي بنسبت هغه روحي نقصاناتو ته که موږ وګورو چې څومره روح ته زموږ تکلیف رسیږي هغه نقصانات ډیر دي د هغه مریضي نه چې زموږ جسم ته رسیږي ځکه که انسان ته یعنې څه خطرناکه جسما جسمانی بیماری یا جسمانی مرض هغه ته ولګیږي نو د هغې به علاج وشي په سل ډاکټرانو به وګرځي او که د هغه علاج ونه شو نو زیات نه زیات به دا وشي چې هغه ته به مرګ راشي او د مرګ د راتلو نه به پس ټول جسماني مرضونه ختم شي په راحت کې به شي خو قدرمنو اوریدونکو که یو انسان ته روحاني مرض ولګېده او دې انسان د خپل د روحاني مرض علاج او تداوی ونه کړه نو د دې نقصان به دلته هم د بې آرامي بې اطمینانه کېدو او د بې سکونه کېدو په صورت کې وي یعنې په دنیا کې او د دې بیماری نقصان به د مرګ نه وروسته د آخرت په ژوند کې هم وي کم ژوند چې کله هغه ختمیدونکی هم نه دی په دنیا کې به سکون نه لرې په دنیا کې به هم اطمینان نه لرې په دنیا کې به آرامه ژوند هم نه کوې هغه څوک چې کفر شرک بدبختی تکبر و حسد ته لاس ږدوي دنیا ژوند به هم خراب وي او د مرګ نه وروسته د آخرت په ژوند کې به هم هغه ژوند چې هغه به کم ختمېدونکی هم نه وي هغه ته به دومره تکلیف او نقصانات وي لکه څنګه چې الله رب العزت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته په خپلو احادیثو کې بیان کړې ده الله رب العزت د جسمانی او د بدني مریضیو د علاج دپاره الله ډاکټران پیدا کړي الله حکیمان پیدا کړي الله طبیبان پیدا کړي دي او د روحاني امراج دپاره د دې د تداوي دپاره الله رب العزت انبیا علیهم الصلاة والسلام رالیږلي دي او په دوی باندې الله رب العزت د آسمان نه کتابونه نازل کړي په دې سلسله کې د الله رب العزت آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم الله دنیا ته رالیږلی دی او په دوی باندې د الله د طرف نه یو عظیم شان کتاب چې هغه قرآن نن ورځ زموږ ستاسو مخې ته پروت دی الله په دوی باندې هغه نازل کړی او په دې کتاب کې الله رب العزت د روحاني امراضو علاج او نسخې موږ ته هم بیان کړي دي خو لاکن افسوس په دې خبره چې زموږ په نظرونو کې جسمانی مرضونه ډیر اهمیت لري او د روحاني مرضونو موږ ته هیڅ کمه پروا هم نشته که چیرته موږ ته ډیر کم مریضي هم راشي حتی تر نزله او زکامه پورې حتی که معمولي تبه هم زموږ بدن ته راشي نو د ډاکټرانو او د حکیمانو دروازو پسې ګرځو او د خپل وطن نه نورو ملکونو ته سفر کوو د خپل د جسمانی امراضو تداوی لپاره لکن له بده مرغه موږ سره کله هم دا فکر او دا سوچ پیدا نشه چې زموږ روح ته څومره خطرناکې بیماریانې یا مرضونه رسیږي او د دې علاج دپاره ضرورت هم دی او موږ هیڅ هم نه دي کړي الله رب العزت دې په موږ او تاسو ټولو باندې رحم وکړي روحاني مرض لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمای په صورت عادیات کې ان الانسان لربه لکنود واقعا انسان د خپل رب ناشکره او نافرمانه دی انسان د خپل رب ناشکره او نافرمانه دی نو ناشکري او نافرماني د انسان دپاره ډیر لوی مرض دی نو انسان ته د ناشکري او نافرمانه کېدو بیماري لګېدلې دې دپاره دا مرض لګېدلی الله وایي او د دې بیماري په بیانولو کې الله رب العزت عجیبه او نااشنا انداز اختیار کړی دی الله رب العزت مخکې د دې نه چې دا مرض بیان کړي چې ان الانسان لربه لکنود د دې نه مخکې الله رب العزت د اسونو په وفاداري باندې قسمونه خوړلي دي لکه چې فرمایي والعادیات ضبحا قسم دی د هغو اسونو باندې چې کوم منډې وهي او د تیزو منډو په وجه د دوی د خولې نه البته آوازونه راځي فالموریات قطحا قسم دی په هغو اسونو باندې چې کله هغوی منډې وهي په هغې ځمکې باندې چې هلته کاڼي وي او د دوی د پښو نه د اور لمبې اوچتیږي فالمغیرات صبحا فاثرن به نفعا فوسطن به جمعا قسم دی په هغو اسونو چې کوم د سبا په وخت کې د حمله کولو دپاره دومره تیزه منډه وهي چې د شپې شبنم سره ناستې خاورې او دوړې هم د خپل پښو سره اوچتوي او دا اسونه د غشو او د تورو په باران کې د دښمنانو په صفونو کې داخلیږي د دې قسمونو خوړلو نه وروسته الله رب العزت څه وایي ان الانسان لربه لکنود الله وایي ای انسانه ته نه ګورې او فکر نه کوې چې یو اس د خپل مجازي مالک او د خپل د خاوند لپاره څومره فرمانبرداره دی د هغه څومره وفاداره دی چې هغه مالک هغه اس ته ساه هم نه ده ورکړې او نه یې هغه اس پیدا کړی دی او نه یې د هغه په بدن کې روح اچولی دی او دا اس یعنې د اس د ژوند او د مرګ اختیار د دې خاوند په لاس کې هم نه دی بلکه هغه دپاره دوه وخته یا درې وخته څه واښه او څه خوراک ورکوي نو دا اس د خپل د مالک څومره فرمان برداره دی چې مالک د لره دومره تیزه منډه ورکوي چې د تیزې منډې د وهلو د وجې نه هغه اس ستړی شي او د هغه د خولې نه آوازونه راخي بیا هم دا اس انکار نه کوي منډه وهي او دا اس د خپل د مجازي مالک دومره فرمانبنداره دی چې کله یې په هغې ځمکه باندې چې په هغه کې کاڼي وي هغه ته منډه ورکوي هغه ته هغه ځغلوي نو د تیزې منډې د وجې نه د اس د پښو نه د اور شغلې پورته کیږي همدارنګه دا اس د خپل د مجازي مالک دومره فرمانبرداره دی چې د سبا په وخت کې د حمله کولو دپاره چې کله د دې مالک او د دې خاوند هغه ته دومره تیزه منډه ورکوي چې د هغه د پښو سره هغه ناست ګردونه د ځمکې نه د طوفان په شان باندې اوچتیږي همدارنګه که دا ملک د اس د خپلو دښمنانو په صفونو کې د غشو او د تورو په باران کې داخلول وغواړي بیا هم دا اس د خپل د ځان پروا نه کوي او د خپل مالک د حکم په وړاندې تابعدار وي او د دښمنانو په صفونو کې داخل کیږي لکن انسان ان الانسان لربه لکنود انسان چې دی د الله دپاره ناشکره دی او د الله رب العزت نافرمانه دی نو ای انسانه ته هم سوچ وکړه ای انسانه هم ته په دې باندې غور وکړه چې یو اس د خپل مجازي مالک دومره فرمانبرداري کوي او حال دا چې په اس کې عقل هم نشته په فکر هم نشته هغه د فکر او د سوچ صلاحیت هم نه لري نو انسانه ته خپل د حقیقي مالک څومره ناقدره یې که مالک چې ته یې پیدا کړې که مالک چې وجود درکړه کوم مالک چې تا ته بدن درکه کوم مالک چې د ستا په بدن کې بې روح واچوه او بیا یې ستا ټول اندامونه صحیح او سلامت برابر کړل هغه پروردګار چې تا ته د سوچ او د پوهې دپاره عقل او شعور درکه او وروسته د دې نه الله بیا هم داسې پرې نه ښودې بلکه د ستا د ژوند د ټولو ضروریاتو انتظام الله هم وکړه نو ته د خپل حقیقي مالک ناشکره او نافرمانه یې ان الانسان لربه لکنود واقعا انسان د خپل رب ناشکره دی اس ته ته ګوره او ستا ژوند ته ګوره قدرمنو اورېدونکو د خپرونې دې وخت زه لنډېدمې ته د مې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تاسو تر دې دمه زموږ ملتیا کړې وي الله رب العزت په خپل کلام کې ویلي ان الانسان لربه لکنود هلته الله د رب لفظ ذکر کړی دی انسان باندې د خپل نعمتونه او د خپل احسانات ذکر کړي دي او بیا ویلي چې انسان د خپل رب ناشکره دی رب چا ته ویل کیږي رب پالونکي ته ویل کیږي. رب هغه چا ته ویل کیږي چې درجه درجه پالل کوي او د کمال حد ته رسوي. نو اوس تاسې د انسان په ژوند باندې غور او فکر وکړئ چې الله رب العزت انسان څنګه په مزه مزه پاللی دی او هغه د کمال درجې ته رسولی د مور په رحم کې د مور په خیټه کې الله پاک د انسان د رزق انتظام کړی دی هغه ماشوم چې د مور په ګېډه کې وي د مور په رحم کې وي الله رب العزت هلته هغه ته د رزق او د روزي انتظام تیار کړی چې کله د مور په رحم کې ماشوم پیدا شي نو بیا هغه مریضي چې په ښځې باندې راځي الله هغه بنده کي او د نوح په لاره یې الله رب العزت یې د بچي او د هغه ماشوم په خېټه کې دا داخلوي هغه وینه چې د مریضي په حالت کې ضایع کیږي چې کله د مور په ګیډه کې یو ماشوم پیدا شه الله رب العزت دې د نوم په واسطه باندې د هغه سینې ته داخلوي که د دنیا ټول ساینسدانان د دنیا ټول فلاسفه د دنیا ټول ډاکټران او د دنیا ټول حکیمان راجمع شي خپل پوره طاقت استعمال کړي خو د مور په رحم کې بچي ته رزق نشي رسولی او سبحان الله الله د رزق او د روزي داسې انتظام کړی دی چې د انسان ژبه یې په نجاست سره ګنده نه کړه هغه ماشوم چې د مور په خیټه کې ژوند کوي د هغه ژبه یې په نجاست باندې ګنده نه کړه بلکه الله د نوح په لاره باندې دا ګنده وینه د هغه خېټې او د انسان رزق یې جوړ او بیا چې کله بچی پیدا شه نو د ده د رزق دا یوه لاره الله بنده کړه کوم رزق چې الله رب العزت دې ته د نوم د لارې ورکوه الله دا د رزق لاره پې بنده کړه نو ماشوم چې پیدا شي چیغه به کي او په ژړا به شي چې الله زه چیرته لاړ شم زما خو د رزق لاره بد بنده شوه رب د کایناتو به ورته وفرمایي چې انسانه یریږه مه زما نوم رب دی ما ستا د رزق انتظام د ستا د مور په خېټه کې کړی و او اوس به هم کوم نو که د ستا د یو, رس یو طرف لاره د رزق بنده شوه خو ما ستا د مور په سینه باندې د پیو دوه چینې روانې کړې او د ستا دپاره مې د رزق دوه نه خلاصوي دوه نیم کاله پس چې کله مور د خپل بچي ته شیدې ورکړي او مور بچی د شیدو نه بیل کړي بیا به ماشوم په ژړا شي او په چیغو به شي چې الله زه چیرته لاړ شم الله به ورته وفرمایي چې انسانه ته یېرېږه مه زما نوم رب دی ستا د رزق لاره بنده نه شوه که دا دوه لارې د رزق په تا باندې اوس بندې شوې مور تا ته شودې نه درکوي ما ستا دپاره د رزق څلور لارې نورې خلاصې کړي دي و انزل من السماء ماء د آسمان نه باران وروم او ستا د رزق انتظام به وکړم فاخرج به من الثمرات رزقا لکم ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین د څاروو د خېټې نه به ستا دپاره خالص پی راوباسم او ستا د رزق انتظام به وکړم دا رب دی چې د انسان پالنه کوي او په انسان باندې تل لپاره د خپل نعمتونه وروي خو له بده مرغه چې انسان بیا هم د خپل رب ناشکره دی ان الانسان لربه لکنود انسان د الله ناشکره دی او د الله رب العزت نافرمانه دی نو چې کله د انسان د عمر پیمانه په ختمېدو شي او هغه مرګ راشي نو د انسان د رزق څلور واړه لارې به الله بیا بندې کړي نو الله رب العزت به د عرش معلا نه آواز ورکوي چې زما بنده ایریږه ما زما نوم اوس هم رب دی په دنیا کې د ستا د رزق یوه لار بنده شوه دوه لارې مې نورې درته خلاصې کړې دوه لارې بندې شوې ما ستا د رزق دپاره څلور لارې خلاصې کړې اوس که په دنیا کې زما رزق خوړلی تا خوړلی دی او زما د اوامرو او د احکامو مطابق تا ژوند تیر کړی دی نو ایریږه مه که مرګ ستا د رزق څلور لارې بندې کړې دي نو ما ستا دپاره د جنت اته دروازې خلاصې کړې دي د جنت اته لارې د ستا دپاره خلاصې دي نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې خپل ژوند د الله رب العزت د اوامرو مطابق د الله د احکامو مطابق تیر کړو او لپاره د الله رب العزت د نعمتونو شکرګزاره اوسو او د الله رب العزت د اوامرو تابعداري سره هغه روحاني امراض چې زموږ په بدن کې لګیږي د هغه علاج وکړو که زموږ بدن ته څه تکلیف راورسیږي یا تبه راباندې راشي یا نور دردونه راباندې ولګېږي د دې علاج دپاره موږ ډیر زیار باسو او هر طرف ته هڅې کوو خو زموږ روح ته که کم تکلیف او مرض رسیږي د هغه علاج دپاره کله موږ هم سر پورته نه هغه د روحي امراضو علاج په څه کې دی چې د الله تابعدار شه د الله احکامو منه د خپل ژوند د رب العزت د کلام په رڼا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیر کړه کبر غرور حسد تکبر بې صبري د ځان نه لرې کړه احساس د مسؤلیتو خپله هم د الله د اوامرو د الله د احکامو مطابق وچلیږه او د خپل اولاد د خپل کورنۍ هم د الله رب العزت دین طرف ته وهڅوه تر څو هغه روحي بیماریانې چې زموږ باندې لګیږي الله په خپل عبادت باندې او په خپل تابعداري باندې چې موږ الله ته کوو زموږ د بدن نه لرې کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حدیث کې فرمایي انسان چې کله یوه ګناه کوي د هغه په زړه باندې تور ټکی لګیږي که وروسته د دې نه دې نیک عمل وکړه توبه یې ویستله الله به هغه تور ټکی لرې کړي او که ده توبه ونه ایستله نو په زړه باندې به بل ټکی بل ټکی لګیږي داسې ورځ به راشي چې دې به ټول زړه تور شي په بل حدیث کې رسول الله هم فرمایلي دا زړونه داسې زنګ نیسي لکه څنګه چې اوسپنې ته اوبه ورسیږي هغه زنګ نیسي صحابه کرام رسول الله نه پوښتنه کوي چې د دې سیقل څه دی په څه باندې پاک کړو رسول الله ورته وایي چې په قرآن لوستلو باندې او د مرګ په یادښت باندې الله دې په موږ رحم وکړي او موږ تاسو ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي انشاءالله په بلې خپرونه کې به نن خو روحي مرض باندې وغږېدو په بلې خپرونه کې به د مرض په لامل او د مرض په سبب باندې غږېږو. په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځ مو نېکمرغه، پاک الله مو مل شه.